اختیار خو تاته چه دا حاصل دا فکان الاختیار علتا لفعله سبب تا نو که داسې خبره وه بیا واقعي تا صحیح فیصله وکړه چې زه دا کار کوم څه نا څه درجې کې دا کار کوله نه کول ما ته برابر دي او ما چې دا کار وکړ ما دا په خپل اختیار وکړ دا فیصله دې وکړه نو صدق تا بیا تا رښتیا وویله وبررتا نیکی کار دې وکړ فأخبرت الشرائع الإلهية عن هذه الاراده المتشبهه فی هذا الموطن نو خبر ورکړی د شرایع الهیو د دې ارادې نه چې دا متشبهه ده او داسې اوږده شوې ده فی هذا الموطن په چا کې مقصد دا چې په دې مقام کې شریعت د دې شي نه مقصد دا چې کوي خبر ورکوي چې تاسو به په خپلو افعالو مؤاخذ یو او تاسو په دې خپلو افعالو کې څه ناڅه مقصد دا چې دا دخل شته ځکه مقصد دا دی چه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه بابت کی چا تقدیر متعلق ورنه تپوس وکړی سی چی انسان ته څونه اختیار حاصل ده نو ورته ویل چی ځه ته دا یوه خپه چیږه کړه نو هغه چیږه کړه یوه خپه ورته ویل چی دا بله چیږه وه ته چا خو نه شي ورته ویل چی څونه په خپل زړه کی مقصد دا دی چی ته دا لمینده چی دا دی دغه ما خپه ده او چی ګولی شي پوه شي خو مقصد دا چې چوره په دغې هغه کې مونږ بس دغسې د الله تعالی هغه تقدیري فیصلو او د انسان افعالو چې دا دا چې دي دا ثابت ده وبالجمله حاصله خلاصه د خبرې دا ده فقد ثبتت ارادة ثابت شو اراده یتجدد تعلقها چه دی دی تعلق آبا متجدد یعنی مقصد دا چه اغا اراده قدیمه اغا تعلق پا نوی نوی کارونا چه کم پیدا کیگی اغا سر بای چرا درمی تعلق را درمی وثبتت المجازات فی الدنیا والآخرہ او مجازات ثابت سا پا دنیا کے ہم او پا آخرت کے ہم چه پا دنیا کے ہم مجازات ته د نیکو د بدو اعمالو او په آخرت کې تا ته څه کیفیت دی مجازات هغه خو مخکې تیر شوی ده وثبت ان مدبر العالم دبر العالم بإيجاب شريعة يسلكونها او دا خبر ثابت شوا چی مدبر دی عالم چی دا اغا تدبیر دی عالم کڑی دا دا عالم چی کم مدبر ذات تا اللہ تعالی اوس د دې عالم تدبیر کړی ده او دې پاره یو قانون او یو منصوبه بندی کړې ده په ایجاب د هغه شریعت سره یسلکونها یعنی د عالم تدبیر یې کړی ده په وجوب د شریعت سره یسلکونها چې خلق په بیا هغه لار چه کوي چلوي نو د دې عالم نظام به داسې چې وي یو برقرار وي لینتفعو بها دې د پاره چې خلق بیا په دې سره چه واخلي مقصد په دې ایجاب د دې شریعت سره فایده واخلي فکان الامر شبیها نو خبره بلکل داسی شوه خبره بلکل داسی شوه بان السید استخدم عبیده چی مثال یو سردار دا اذ طلب دی استخدام وکړه دی غلامانو نه چی تاسو دی ما دا کار چکو مثال دا فلانی کار وکو و طلب منهم ذلک او دونه دا کار چکو طلب کو و رضی عمن خدم او بیا مقصد دا چی چا هغه کار وکړ هغه خدمت وکړ نو هغه نه راضی شو و سخط او ناراض شه علی من لم یخدم چه چا هغه کار ونه کړ نو هغه نه چه څه ناراض شه بلکل داسې مثال ده فنزلت الشرائع الالهیه بهذه العباره لما ذکرنا نو شرائع الهیه اپ دی عبارت سره چی دی ذکر شوی دی بس شرائع الہیہ دغه کار چې کوي بیانوي چې بالکل دې داسې مثال ده ځکه چې شرائع الہیہ حتی الامکان په هغه آسان نه آسان تعبیر سره چه وی هغه بیان شوی دی نو بلکل دا مثال دا لکه یو آقا وی او مقصد حکم وکی چه تاسو دا کار وکړو نو کوم وکی او نه آقا خوشحال وی چه کوم ونه کی هغه نه مقصد دا چه وی بیا خفه یی لما ذکرنا ان الشرائع تنزل فی الصفات وغیرها ځکه چه مونږ مخکی ذکر کړی چه شریعتونه دا نازلیږي دي صفاتو متعلق او غیر د دې نه بعبارت په داسې عبارت سره لیس هنالک افصح چې نه وي دلته بیا افصح ولا ابیان او نه ابیان للحق کې منها دی دی تعبیرنا شریعت کی دی طول صفات متعلق دی اللہ تعالی قدرات دی اللہ تعالی ارادی دی اللہ تعالی سمع وغیرہ دی طول صفات متعلق داسی یو افصح تعبیر شوی دا او داسې يو ابين تعبير شوی ده چې دې نه بل افصح او بل ابين تعبير بيا نه و او بله خبره ده اکانت دلته همزه تسویه لپاره اکانت حقیقتا لغویه او مجازا متعارفا دا د عامه خبره چې هغه تعبیر چې کوم صفت نه شوی ده آ حقیقت لغوی وی او که مجاز متعارفی یعنی چې هغه کوم تعبیر شوی دی د صفت نه که هلته بیا مونږ هغه په حقیقت لغوی باندې حمل کو که کله حقیقت حقیقي معنی یې صحیح وه او که مقصد دا دی چې مجاز متعارف ورنه اخلو مجاز متعارف حقیقت لغوی پیژنو چې هغه معنا په خپل معنا موضوع له کې چې استعمال شي مجاز متعارف پیژنو چې هغه معنا په غیر موضوع له کې استعمال شي خو غیر موضوع له دون عام شوی چې هغه غیر موضوع له خلق اخلي او موضوع له ته ذهن نزي بیا دې ته مجاز نو هغه بل خو په هر حال شریعتونه د صفاتو متعلق او د داسې شیانو متعلق داسې الفاظو سره تعبیر کوي چې هغه نه نور افصح الفاظ آبیا نه وي اوس دا طریقة تفهیم حق الله اوس مونږ دا خبره بیان کړه چې د عبادت دا د الله تعالی حق ده په عبادو باندې د عبادت چې د تاسو مونږ کوم عبادت کو دا مونږ چې مونږ له طرف نه احسان یا تفضل نه ده په الله تعالی باندې بلکې دا د الله تعالی په مونږ باندې حق ده او خپل حق ورله چې کو ادا کو چې کوی نو دا د الله تعالی حق ده اوس د دې خبرې تفهیم چې د عبادت دا د الله تعالی حق څنګه ده په عبادو باندې د دې خبرې پوه کول شاه صاحب دوره په عجیب طریقې سره دې خبرې باندې تاسو سر خلاصول غواړي چې کله باب ختم شي نو هله به د دې باب اسرار ته باندې کلاو کېږي لا یو بل سره چې دي تړلي دي خو طریقه د تفهیم د حق الله بیا به زه درته حاصل وایم انشاءالله د ټول باب بثلاثت مقامات په درې مقاماتو سره بیان کړی ده یعنی درې خبرو سره مسلمت عندهم چا درې واړه متفق علیه دي خلقو خواته جاریتا مجرا المشهورات البدیهیه بینهم او په خلقو کې هغه درې واړه کیسې بالکل مشهورات بدیهیه وغوندې دي نو د هغه درې خبرې دي چې هغه بلکل مشهورات بدیهیو غوندې دي د هغه په ذریعې سره شاسی وایی چی دا خبری باندی تاسو پوه کول غواړی چی دا هغه چی کوم دی عبادات دا دی الله تعالی حق ته په چا باندی په عبادو باندی چی هغه دا دی احدها انه تعالی منعم گوره یو خبر دا چی الله تعالی منعم دا گوره الله تعالی په تاسو مونږ باندی چور زیات احسانات کړی دی وشکر المنعم واجب او طول خلق خاص دا بدیهی خبره ده چې شکر دی منعم چدا واجب ده او دا شکر د منعم به اوس موږ څنګه کو د عبادت دا د هغه شکریه یو پیکر محسوس تا والعبادت شکر له علی نعمه ادا عبادت دا شکریه دی الله تعالی دا په نعمتو دی دی نو یو مسلمه خبره دا ده چې الله تعالی منعم ده شکر دی منعم واجب وی او دا عبادت دا دی هغه شکریه دی منعم ادا کولو یو پیکر محسوس تا یو دا مسلمه ده دا د مشهوراتو بدهیو نه ده ولی دی دنیا کې مقصد که هندو یې په دې پوهېږي چې ورسره احسان وکړي نو سبا به درسره څه کوي احسان کوي په جنګ کې دې نیولی ده یا دې بچي نیولي خلاص دې کړي نو سبا تا ونیسي ملګرتیا به درسره وکړي چې یاره ما سره دې احسان کړی ځه ته مې خلاص کړې ځه په دغې لارې باندې څه کوه منډې وایه شل واري داسې شوي نو مقصد دا چې دا چې د منعم شکریا دا واجب ده پریږدي نو هغه ته الله تعالی په دنیا کې مقصد دا دی چې بدترینه چې کوي جزا ورکوي جزا ورکوي بده هغه ذهني غمونه دي یا مقصد دا چې دنیوي مشکلات پراولي یا ذهني غمونه وي ذهني بوج وي هغه د کیفیت کې مجازات مختلف طریقې چې دي تیر شوي اگر که تا ته به ظاهر ډېر داسې ښه ښکاري خو مقصد دا چې دو باندې هغه یو ذهني تکالیف وغیره چې وي موجود وي نو دومه دا ده من هنالک ثلاثة علوم نو د دې درې مقاماتو نه درې علوم هغه څسلو نه روخوټ کېدل چې هغه علم التذکیر بآلاء الله ده علم التذکیر بآلاء الله د الله تعالی په نعمتونو باندې مقصد دا دی چې علم او د هغه بار بار یادول او بل علم التذکیر بایام الله چه مخکنیو اقوامو ته خدای پاک مقصد دا دی چه څنګه سزاګانی چه دی ورکړی دی ثمود ته او مقصد دا دی چه قوم دی نوح علیه السلام ته او نورو ته دارنګه څرنګه څرنګه قوم دی لوط علیه السلام ته نورو ته څنګه څنګه سزاګانی چه دی ورکړی دی او بل علم التذکیر بالمعاد علم التذکیر بالمعاد چه قیامت په ورځ باندې به بیا داسې سزاګانې وي دا به یي دا به یي نو دا درې شیونه چه دي دار پیدا شو دا درې علوم دا مقصد دا چه دي درې مسلمو مقاماتو نه دا درې شیونه چه سره پیدا شو فنزل القرآن العظیم شرحا لهذه العلوم نو قرآن عظیم چکم دی اغا دا شرح د دی علوم ده په قرآن کریم کی چی بیان دا اکثر ټیک ده قصص په یی امثال به یی خو مقصد دا دی چی اکثر د قرآن کریم مضامین آ دا دی علم التذکیر بآلاء الله علم التذکیر بایام الله او علم التذکیر بالمعاد دا دی اغا قرآن کریم اغا غٹ غٹ مضامین دی دی قرآن کریم شرح گویا کہ دی دی علوم قرآن کریم چرا یو قسم شرح ده د دغو علومو ښه جی اوس دا خو طریقه دی هغه تفهیم د حق الله ده حق الله تعالی تعبیر المیلان الفطری اوس د حق الله چې ده کنه حق الله دا د هغه میلان فطری یو قسم تعبیر ده اصل کې په انسان کې الله تعالی خپل په انسان کی فطرتا په انسان کی فطرتا الله تعالی مقصد دا دی چی داسی یو میلان پیدا کړی دا خپل ځان طرف ته او بله خبره دا چی د څو عوارضو دی وجې نه انسان هغه میلان چی کوم الله تعالی په ده زړه کی پیدا کړی دا هغه ته محبت ذاتیه ورته وایي چې هغه محبت ذاتی چې د هر انسان په زړه کې الله تعالی پیدا کړی ده دا بله خبره ده چی هغه محبت ذاتی دی د څه عوارضو د وجی نه په بل شی باندی چه کی بدل کی کنی د هر انسان په زړه کی الله تعالی طرف ته محبت ذاتی چه ده پروت ده ځکه به په هغه کی رادرومی کنه آیت مبارک کی چه دو به د الله تعالی دیدار نه په دې ورځ باندې لمحجوبون دا کفار بچی محجوبی نو دا به طور سزا ذکر کیږي چې دو به د الله تعالی دیدار نه چوي په حجاب کې او دو به یغه الله تعالی به دوته دیدار نه ورکوي نو دو اوس که د الله تعالی طرف ته میلان نه وای پروت نو دو به د الله تعالی دیدار ولې غواړي نو چې الله تعالی دیدار نه غواړي نو چې یو شی نه غواړي نو خو که تا نه په پردو کښې نو په دې سره خو تا ته سزا نه میلاویږي معلومه شوه چې ذاتي لحاظ سره په دې دنیا کښې خو په دو باندې شهوات او مقصد خواهشات او حرص او لالچ او بد اعتقادي احاطې کړې وې ځکه هغه محبت ذاتي ایو هغه خپل ځان نه ښکاره کاوه چی کله دا ختم شی نو هغه محبت ذاتی به خپل ځان چه کی ښکاره کی نو دو به دا غواړی چی یاره الله تعالی هغه مونږ خپل خالق چه کړی ولیدلی لیکن مقصد دا دی چی دو به هغه نه بیا چی په حجاب کی نو دو نه پته ولګیدله چی دا دا شیونه چی د حق الله دی عبادت د حق الله دا په حقیقت کی د حق الله دا دی هغه میلان فطری یو قسم ته تعبیر وی او د حق الله یعنی د عبادتونه دا دی هغه میلان فطری یو قسم ته چه وی مظهر وی هغه میلان فطری هغه لطیفه نورانیه چی الله تعالی د هر انسان په زړه کی چی ده پیدا کړی ده تاسو په دې خبرې پوه شو دا خبره درته کوي خو اوس هغه میلان هغه یو امر دقیق ته هغه یو امر دقیق ته هغه پاره مقصد دا دی چې څه پیکرې محسوس پکار ده هغه پیکرې محسوس بیا مونږ هغه نه دا کو چې هغه میلان نه چې مونږ تعبیر کولی نه شو نو هغه پاره یو پیکرې محسوس پکار ده نو هغه میلان نه هغه میلان فطري نه مونږ دا تعبیر وکړو چی العبادة حق الله تعالی علی عبادهم چی د عبادت دا د الله تعالی حق ده په چا باندی په عبادو باندی نو دا هغه میلان فطری نه مونږ یو قسم چوک تعبیر وکړو ځکه چی میلان فطری باندی اوس تاسو مونږ پوهیږو هر سړی خو په دې نه پوهیږي په هغه میلان فطری باندی خدای دې مونږ په پوه کړي کنی انسان کی فطرتا الله تعالی طرف ته چه موجود ده انابت موجود ده ځکه هر انسان په فطرت باندې چه کیږي پیدا کیږي یعنی هر انسان کې الله تعالی هغه میلان فطری خپل جانب ته چه ده ایښی ده کل مولود یولد علی الفطره فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه تاسو بری پوش خو دی میلان فطری نه بیا تعبیر پچا سره شوی ده دی میلان فطری نه تعبیر هغه حق الله سره شوی ده نو د حق الله دا د هغه ميلان فطري يو قسم څه ده تعبير ده و انما عظمت العنایت بشرح هذه العلوم اتاکیک سرا مقصد دا چې اهتمام لوی شوی دا شرح دی دی علوم سرا چې دی علوم شرح وسی لان الانسان خلق انسان پیدا کړی شوی دا وفي اصل فطرته ميل الى بارئه جل مجده اف اصل فطرت دکې میلان پروت په طرف الله تعالی وذلک المیل امر دقیق خو دا میلان هغه دا هغه نورانی لطیفه چه ده دا یو امر دقیق ده لا یتشبه یعنی دیر تمثل نشی کیدلای دا نه متمثل کیږی الا بخلیفته و مظنته مگر په خلیفه سره او په چا سره په مظنه سره چه آ ددی یو احتمالی هغه پیکر محسوس وی وخلیفته و مظنته علی ما اثبته الوجدان الصحیح او ددی هغه میلان فطری خلیفه ا د دې ميلان فطري هغه مظنه او پيکر محسوس ته ا څوک وي هغه چې کوم وجدان صحيح ثابت کړی ده هغه څوک ته ايمان ده په دې خبرې باندې بان العبادة حق الله تعالی علی عباده چې د عبادت دا د الله تعالی حق ته په عبادت دا د هغه ميلان فطري نه مونږ چه وکړو تعبير وکړو لانه منعم لهم مجاز علی اعمالهم ځکه چې الله تعالی منعم ده په دې عبادو باندې او دې عبادو ته په اعمالو بدلې ورکوونکی ده بالاراده فمن انکر الارادت او ثبوت حقه علی العباد نو چې کوم سړي انکار د ارادې وکړ یا ثبوت ته حق دی دی عبادت عبادت یې وکړ په عبادو باندې او انکر المجازات یا د مجازات نه چې وکړ انکار وکړ مجازات نه چې وکړ انکار فهو الدهریو نو دا دهری ده او دا ملحد ده دا ملحد ده الفاقد لسلامت فطرته او ده هغه فطرت سلیمه چه که ورک که چا کوم په ده کی خلقتان پروت ده لانه افسده علی نفسه مظنة المیل الفطری ځکه چه ده په هغه خپل ځان باندی هغه مظنه دی میل فطری چه کوم په ده کی پرته وه هغه ده فاسده کړه المودع فی جبلته داسی هغه میل فطری چه هغه ایښی شوی وو په جبلت او خلقت ده کی و نائبه او دی هغه نائب هغه چې هغه ایما هغه دا عقیده وه چې ایمان په دې خبرې و چې عبادت حق الله ده په عبادو باندې عاد فاسد کا او د هغه خلیفه والماخوذ مکانه وه چې کوم د هغه میل فطري چې و قایم مقام و اوس په دا ثابتو چې دا میلان فطري دا یوه لطیفه نورانیه ده په روح د انسان کې او دا تمیل الی الله بطبعها ای انسان مقصد دا دی چی بطبیعتها دغه لطیفه نورانیه بطبیعتها الله تعالی طرف ته چه کئی میلان کئی بیا چه کله د بحث وروسته سر ته ورسیږی هله به بیا درته حاصل وایم نو د بحث هغه ټوله خلاصه به هم په دماغو کی چی پرته یی بحث دقیق بحث دا ډیر دقیق دا تر هغه پوری په پیدا رانسی بسم الله الرحمن الرحیم طریقه دے تفہیم دے حق اللہ آپ دے درے مقدمات مسلمہ و باندے چوا موقوف ہوا یو دا چی اللہ تعالی منعم دا شکر دے منعم دا واجب دا او عبادت دا نو قرآن کریم چی دا آپ حقیقت کے چونکہ قرآن کریم دا اغا حق اللہ علی العباد یعنی شرائع دا دی دی پارا منزل شوی چی اغا حق اللہ علی العباد بیان چکی وکی او حق اللہ علی العباد تفہیم آپ دو درے شئینو بانے چدا اولار دا نو دی وجوهاتو په بنا باندې قرآن کریم هغه د دغو درې شیونو یعنی د دغو درې علومو څه کوي وضاحت کوي او شرح کوي او اصل بنیادی فلسفه او حکمت د نزول د قرآن کې آ د دغو علومو چې دا شرح او وضاحت ده بیا ما ما مخکې درته ویلي و چې د حق الله تعالی چې د مونږ وایو چې د عبادت دا حق دی الله تعالی دا په عبادو باندې دا په حقیقت کې د هغه میلان فطري نه مونږ تعبیر کو میلان فطري نه مونږ تعبیر کو اصل کې په عهد دی الک کې او چې کله په ازل کې انسانانو نه خدای پاک دا عهد واخیست اټول ذریت ته آدم علیه السلام دی آدم علیه السلام لانا روباسو اهل سعادت دی نور په شکل کې او اهل شقاوت دی ظلمت په شکل کې خدای پاک دی مون په اهل سعادت کې کی دغه مستقیم نو بیا یې ورنه عهد واخیست الست بربکم قالو بلی نو دا تا عهد دی الست وایی نو چې کله دا عهد دی الست خدای پاک انسانانو نه واخیست نو د ټولو انسانانو په زړونو کې الله تعالی گویا کې خپل طرف ته یو میلان آچک پیدا که چه دغ میلان نا دیتا میلان فطری وائی دیتا میلان فطری وائی او دینا تعبیر پا محبت ذاتیہ سرکاوسی یعنی گویا کہ پا ازل کے دی ہر انسان پا زڑکی اللہ تعالی خپل محبت ذاتی آچ دا اچولی دا آ بلا خبر دا چی دی دنیا ته انسانان رایسی او بیا څه عوارض په هغه باندی چه وکی احاطه وکی او څه خواهشات او حرص لالچ وغیره په هغه باندی احاطه وکی او دی هغه محبت ذاتی هغه مقصد دا دی چی چکی پټ کی او محبت ذاتی هغه ظهور او د محبت ذاتی هغه پرک کولو ته مقصد دا ده چی پری نه ږدی هغه بله خبره ده کنی په ازل کی په ټولو انسانانو کی خدای پاک دا یو فطری میلان خپل طرف ته چه ده اچولی ده او دی نه تعبیر په چا سره کاوسی فطرت سره کاوسی او دا د دی حدیث مبارک مقصد ده ځکه چې هغه میلان فطري چې مثال مونږ وایو چې په هر انسان کې الله تعالی طرف ته میلان فطري پروت ده هغه میلان فطري باندې هر څوک پوهېدلی نشي او دا میلان فطري یو امر معنوي ده نو اوس دې میلان فطري نه دې میلان فطری نه یو تعبیر کول پکار دی سهولت دې پارا چې خلق په دې باندې چې سی پوه شي چې هغه تعبیر مونږ دا کو هغه تعبیر مونږ دا کو چې وجدان صحیح دا ایمان په دې خبره باندې ضروری کړی دا چې د عبادت دا دی الله تعالی حق ته په چا باندی په عبادو باندی ځکه چې الله تعالی په عبادو باندی په خپل ارادې سره انعامات کړی دی او دو ته به بدله ورکوي بالاراده نو لہذا دا عبادت دا حق اللہ دا پچا باندی پا عباد باندی نو دا خبر چی من کو دا اصل کے دی اغا میلان فطری نا چکو تعبیر کو ذکر چی میلان فطری باندی اسی ار سرائے پوئی گنا نو دا اغا یو تعبیر دا دی چانا میلان فطرینه کله بحث اختتام ته ورسی زه درته حاصل بیان کو بلکل به مو دماغو ته خبره پریوزی عجیب بحث ته ډیر عجیب بحث ته شه جی ورته ګورو حق الله تعالی تعبیر المیلان الفطری حق دی الله تعالی دا تعبیر دی هغه میلان فطری دا وانما عظمت العنایت بشرح هذه العلوم او تحقیق سرا اهتمام شرح د دې علومو ته ډېر ورکړی شوی ده چې د دې علوم ثلاثه و علم التذکیر بآلاء الله علم التذکیر بأیام الله او علم التذکیر بالمعاد چې د دې علوم ثلاثه مقصد دا دی چې شرح اوسې دې ته ډېر اهتمام ورکړی شوی ده ولې لان الانسان خلق وفي اصل فطرته ميل الى بارئه الکه دا دلی که کله بند کیږي کله خلاصیږي لأن الانسان خلق ځکه چې انسان پیدا کړی شوی ده وفي اصل فطرته میل الى بارئه اپ اصل فطرت دې کې میلان پروت ته په طرف خپل خالق جل مجده یعنی جل عظمته وذالک المیل اوس دا میلانی فطری امر دقیق دا یو باریک شای دا لا یتشبحو دی مقصد دا چې مونږ څه تمثل او پیکر محسوسی نسو ظاهره ولای چاته الا بخلیفته ومز الا بخلیفته ومزنته مگر په خلیفه خلیفه سره او چا سره مظنې سره چی د دې میلان فطری یو نائب د دې میلان فطری یو قائم مقام هغه به مقصد دا دی چی مونږ بیان کو بیا به د میلان فطری نه تعبیر وشی کنی هسی د میلان فطری یو امر دقیق تا وخلیفته ومظنته دا خلیقه نه دا لفظ غلط تا خلیفه دا وخلیفته ومظنته علی ما اثبته الوجدان الصحیح اوس دی میلان فطری خلیفہ ادی دی میلان فطری مزنه یعنی هغه احتمالی جای دا ټکی بار بار شاته استعمالی هغه احتمالی جای علامه اثبته الوجدان الصحیح چه وجدان صحیح کم ثابت کرده دا چه دی میلان فطری خلیفہ مزنه بسوک وی اغا بداوی الایمان بان العبادت حق اللہ تعالی علی عباده آدھا خبر دا چی د عبادت دا حق دی الله تعالی د په خپلو عبادو باندی ولی لانه منعم لهم ځکه چې الله تعالی انعامات کوونکی ده په دې عبادو باندې مجاز علی اعمالهم او بدلې ورکوونکی ده په اعمالو د دوی فمن انکر الارادتا اوس چې کوم خلق مقصد دا دی چې د ارادې الهیې نه انکار کوي او ثبوت حقه علی العباد یعنی دې خبرې نه انکار کوي چې د عبادت حق الله نه ده په عبادو باندې داسې وایي چې د عبادت حق الله نه ده په عبادو باندې او انکر المجازات یا دی مجازات نه انکار کئی چی قیامت پو رج باندی یا پا دی دنیا چی دا مجازاتونا نشت دا خواسی کیف متفق یو نظام دا چلی گی کلا با خوشی وی کلا با غم وی فهو الدهریو نو دا سا دهری دا ملحید دا الفاقد لسلامت فطرته او دا سړی ورکوونکی ده لپاره د هغه سلامتۍ د فطرت خپل چا په کوم فطرت باندې دی پیدا کړی شوی ده هغه فطرت ورکوونکی ده دی ولې لانه افسد علی نفسه مزنه المیل الفطریه ځکه چې دغ سړي فاسد که په خپل جان باندې هغه مزنه د میل فطري داسې میل فطري المودع فی جبلته دا صفت دی میل فطری دا چی داسی میل فطری چی آ ایښی شوی دا په طبیعت خلقیه دی انسان کی او دو فاسد کړی دا لانه افسد علی نفسه مزنت المیل الفطری و نائبه او نائب دی هغه میل فطری و خلیفته او خلیفه دی میل فطری والمأخوذ مکانه هغه شای چی میل فطری په جای باندې مونږ اخیستی دا د هغه شای چه که فاسد که ولی میل فطری په جای خو مونږ دا عقیده اخیستی ده میل فطری نه خو میلان فطری نه خو مونږ تعبیر په چا سره کړی ده چه العبادت حق الله تعالی علی عباده نو اوس چه ده دین انکار وکړ چه د عبادت دا حق الله نه ده په عبادو باندی او ددې ارادې الهیه نه انکار وکړ او ددې هغه مجازات نه چې وکړ انکار وکړ نو ده د هغه میلان فطري چې کوم تعبیر ده ا دی میلان فطری چی کم نائب او قائم مقام دا اغا چک فاسد کو نو چی اغا فاسد کو نو اغا خپل میلان فطری چک فاسد کو نو چی اغا حقیقت کی دکی کم اغا محبت ذاتیہ خدا پاک اچولا دا فطرتاً نو ده د هغه فطرت خپل چه که فاسد که نو ده ده دا خلاف فطرت کار وکه نو د کفر او بد اعتقادی دا یو خلاف فطرت کار ده اوس تاسو په پوه شو او حسن اعتقاد او پختګی د اعتقاد ده دا د انسان چه ده یو فطرتی کار ده اته بس اعتقادی دا چه شای دا دا, دا مقصد دا چه خلاف فطرت کار ده ځکه چه د نائبین خلیفگان دی هغه میلان فطری چه فاسد کړو نو گویا که دا هغه میلان فطری نه خو تعبیر مونږ په دغه کړو نو دا هغه میلان فطری چه خدای پکې ایښی د محبت ذاتی گویا که هغه چه فاسد کو تاسو اوس په دې خبرې پوه شو شدی اوس ګوره دا بحث ټول سره مربوط په دې زه اورې د تقدیر مسئلې نه انشاءالله ته ربط ورسره جوړو شه جی اوس د میلان فطری دا څه شی ده د میلان فطری نو شاه صاحب وایي چې د میلان فطری دا یو لطیفه نورانیه ده په روح د انسان کې چې د دې لطیفې نورانیې د وجې نه دا طبیعت انسانیه چی دا دا روح دی انسان بطبعها الله تعالی طرف ته چی مائل وی یعنی په ازل کی الله تعالی په ټولو انسانانو کی یو نورانی نقطه دی ټولو په زړونو کی یو نور چک فیضان وکړ دی یو نور فیضان چی دی ایغ نور فیضان دی وجنا هر انسان بطبعه بطبعه هغه الله تعالی طرف ته چه کئی میلان کئی او بلا خبره دا چه مقصد کله حجابونه رئیسی نو دا هغه نور مقصد دا ده چه کار نو کی پردی نو هغه نور رنا انبساط ونکی کنه په هر انسان کی خدای پاک فطرتا او خلقتا دغه نور یو لطیفه ایخی دا چه مقصد دا ده چه دیل وجنا هر انسان طبعا هغه خالق طرف ته چه دا محبت ذاتی بیا اوبراو کیږي نو دو به هم د خپل خالق هغه د لیدلو چه کوي تمنا کوي هغه ذاتی محبت ته بیا دلته چه سي ظاهر شي په دې دنیا خو دو هغه ذاتی محبت د عوارضو دی وجې باندې به چو پټ کړی وو هلته خو هغه عوارض ختم شي نو دو به دا تمنا کوي او ولې رادرومي چه ټولو نعمتونو د جنت هغه به د ټول چه سي په ویر سي فینسون النعیم اذا رأوه فینسون النعیم